دا آیات مبارکه تاکید د مخکې آیات لپاره ځکه د دې آیات مبارکه او د مخکې آیات مضمون ظاهرا یو شانته دی چې کوم خلک په کفر کې تلوار کوي جلدی کوي او په دې آیات کې وایي چې کوم خلک کفر غوړه کوي د ایمان په مقابله کې کفر اخلي مفسرینو ذکر کړی چې دا تاکید دی د مخکې آیات لپاره یا د دې آیات او د مخکې آیات په منځ کې فرق دا دی چې په مخکې آیات کې د ظاهري کافرانو ذکر وو اشترا په معنا د اغستو سر راځي د چا نه څه شي اغستل او په معنا د غوړه کول سره راځي یو شی غوړه کول نو د ایمان په بدله کې د کفر اغسته د ایمان په مقابله کې کفر خوخ کړه ده دا د دې منافقانو صفاتو چې گمراهي به غوړه کوله په مقابله د هدایت کې لکه د سوره بقره په ابتدا کې تاسو لته شی اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دا منافقان غ کسان دي چې د هدایت په مقابله کې گمراهي غوړه کوي چې الله رب العالمین فرمایلی دی حدیث قدسی دی یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی اے بندگانو تاسو مال ضرر نشي رسوله تاسو دې نه شي رسیدې چې مال به ضرر او تکلیف راکړي نو آیات مبارکه کې مې لن يضر الله شيئا که څوک کافر شو الله له ضرر نشي ورکول ځان به تبا کی حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په خپل خطبه کې وی ومن يعص الله ورسوله فقد غوا ولا يضر الا نفسه چا چې د الله او د رسول مخالفت کو نو ځان گمراه کو د گمراه شو zarar نشي ورکول مگر خپل ځان لا ولا يضر الله شيئا الله له zarar او تکلیف نشي ورکول نو دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خطبه الفاظ دي چې دا آیات او قرآن کریم دا حکمونه به صحابه کرام لور یادول چې دا الله دشمنان دي نو دا دومره عمرونه ولو لملاو دي مالونه ولو ورکړي شوی دي نو فایات مبارکه کې جواب ته انما نملی لهم ليزدادوا اسما دا عمرونه او مالونه ولدې د پاره ملاو دي چې ګنا نورم سیوا کی چې پیټه او بار نورم درن شي ابن ابي شيبه رحمت الله عليه په مصنف کې او امام طبراني په المعجم الكبير کې په اسناد حسن سره د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اثر ذکر کړی چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه به ما من نفس بره ولا فاجره الا والموت خير لها کنیک نفس ته او که ګناګار دی نو داغه د پاره مرګ بهتر دی او بیا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د آیات لست وما عند الله خير للابرار لکه رسو براشی د نیکانو د پاره خو مرګ ځکه بهتر دی چې الله ولا کومې بدلی تیاری کړي نو ادي د پاره غوړه دي د مجرم او ګناګار د پاره مرګ ځکه بهتر دی دا آیات به ابن مسعود رضی الله عنه لوستو چې ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ابن مسعود رضی الله عنه به چې هر چا د پاره مرګ بهتر دی که کافر دی او که مسلمان مسلمان لزکه بهتر دی الله چې کومي بدلی تیار کړي غیله به ورورسي و ما عند الله خير للابرار مجرم ګناګار او کافر لمر زکه بهتر دی چې نور ګنا به نه سیوا کیږي زکه الله وی انما نملي لهم ليزدادوا اثما یو سوال دا دی چې مسلمانانو او مؤمنانو باندې دا مصائب او مصیبتونه ولې راځي دا جهاد ولې په دای باندې فرض شو نو جواب دا دی چې مخلص او منافق دی یو بل نه جدا شي دا امتحانات یې الله راولي جهاد فرض کړي په مسلمانانو دا دې لپاره حتا یمیز الخبيث من الطيب چې منافق او مخلص د یو بل نه جدا کی لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جهادونو او غزواتو کې د منافقانو او د مخلصینو پته به ولګیدا دا رنګ سوال راځي چې د مصیبتونو نه بغیر دی الله موږ له منافقانو خې کنه ولې د جهاد او د مصیبت په ذریعه باندې سرګندای نو جواب به وشي چې دا خو د غیب سره تعلق ساتي وی وما كان الله ليطلعكم على الغيب دا خو د غیب سره تعلق ساتي نه دی الله چې خبردار کی تاسو په پټو خبرو باندې غیب مصدر مبني للمفعول له مراد تن مغیبات دي نه دی الله چې خبردار کی تاسو په پټو خبرو ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء بیا سوال راتلو چې انبیاء له څنګه پته لګي چې کله انبیاء وې دا فلانه منافق دی لکه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په اخیری عمر کې حذیفه رضی الله عنه له خولیو چې په مدینه کې دا فلانه فلانه د مسلمان په جامو کې ګرځي خدا منافق نه دی یو یو منافق نوم ورلخولیو دې وجه امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په اخر عمر کې حذیفه رضی الله عنه وروغتو هغه لوي چې قسم در کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی د منافقانو نمونه فولي زه خو به در لپاره نیم یاد کړی دنیا کې په جنت زیره شوه دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وایي که زمانه پس پیغمبر وې نو عمر رضی الله عنه به او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عمر په کوم لار باندې تیر شي نو شیطان په هغه لار باندې د یری نه نزي ملهم من الله ده د الله د طرف نه بورله الهامات کېدل او په څومره مقاماتو کې امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه یو مشوره پیش کړي او بالکل داغه مطابق قران کریم نازل شوه مفسرین او اهل علم صار لس مقامات ذکر کړي چې غیله موافقات عمر ویل شي خو د دې باوجود دومره عاجزي دا او د الله خشیت ده چې حذیفه رضی الله عنه له قسم ورکو چې مال بوي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام خو د منافقانو په نمونه کې درلدنی میات کړي نو حذیفه رضی الله عنه ورلوي چې نته نه یاد کړي خو خبردار ده الله د پیغمبر راز دی بیا به مانه دا تاسو نه کې نو سوال راتلو چې انبيای کرام له څنګه د منافقانو پته لګي دا جواب دی ولکن الله یجتبی استثناء منقطع ده لیکن الله ورکی من رسله د پیغمبرانو خپلنا من یشاء هغه چاله چې خوښي شي نو غیله د بعض مغیبات خبر ورکی چې غیله علم غیبی کلی نشي ویلې بلکې غیله انباء الغیب ویل شي بعضی د غیب خبرونه خپل پیغمبرانو لور کی بعضی مبتدعين او اهل زیغ بیا د دین استدلال کوي چې وګوره الغیب راغله او په دې کې الف لام د استغراق د پاره نه نو کله الله د غیب خبر پیغمبرانو لور کی نو انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام عالم الغیب دي نو ول خو اهل علم ذکر کړي اصوليين چې اصل په الف لام کې عهدي کېدل دي اصل په الف لام کې استغراق نه دی نو الغیب کې الف لام د عهد د پاره دی مراد تن خاص مغیبات دي چې الله رب العالمین بعد پټ خبري انبيای کرام له سرګندې کې دا باز پټي خبرې سي امام روح المانی رحمت الله علیه ذکر کړي امام آلوسی په تفسیر روح المانی کې چې مؤمنانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې دایله داسې علامه ورکړي شي چې پاغي سره منافق او مؤمن معلومیږي نو الله رب العالمین وې دا آیات را نازل کو نو غیب نه مراد بعض مغیبات دي لکه تفسیر بیزاوی معالم التنزیل تفسیر مظهری خازن وغیرہ ذکر کړي بل د قران او د سنت نصوص دي چې په غیب باندې الله رب العالمین نه علاوه بل څوک نه پويږي یو دوا درې نه په زرګونو نصوص د قران او د سنت اے نبی صلی الله علیه وسلم خلق لو آیا چې ما سره الله خزانی نشتا او زه په غیب باندې نه پويګم امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې په کتاب التفسیر کې په تفسیر د سورې نجم کې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها اثر ذکر کړی مسروق ابن الاجدع رحمت الله علیه وی چې ما له ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وی من حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب چا چې تعالی دا خبر درکو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د سار په حالات باندې پويږي په غیب خبردار دی نو دا دروغجن دی دروغ درلوي دي او پایات مبارکه کې دایله اخروی تخویف نه ولا يحسبن الذين خامخا ګمان دي نه کوي هغه کسان يبخلونا چې دای بخل او شمتیا کوي په کوم ځای کې چې الله مال لګول مسلمانانو له حکم کړي هغه کې مال نه لګول دا بخل او شمتیا ده او دا ډېر ناکاره او لوی بیماری ده حدیث د بخاری شریف کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ومن اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له شجاعا اقرع ویشاله چې الله مال ورکړو دې د اغي زکات نه ادا کړي بخل او شمتیا کړي نو پرز د قیامت د ریمال نه مورلې او گنجې مار جوړ شي دا گنجې مار ذکر ذکر کوي چې زهر به د هغه په بدن دومره اثر کړی چې د سر نه به ویخته میخته غورځېدلی ځکه د جهنم ماران چې دی پاغي باندې به ویخته رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایي د مال نه ورلا یو گنجې مار جوړ شي له زبیبتان یطوقه یوم القیامه ثم ياخذ بلهزمتيه فيقول انا مالك انا كنزك د دې مرای نه بدل پرز د قیامت تا وکړې شي او د غمار په خپل داړو غاخونو باندې دل په دې وحکو باندې چکونه لګي میدان د محشر کې بده منډي وای او د غمار به ور سره خبرې کوي ورلبوي انا مالک انا کنزوب تول منډي وې زه خو ستا غمالم ستا غ خزانه يم چې دنیا کې دې جمع کړې وم د الله حق دې نه ادا کولو بیا رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا آیات لستو ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله نو احادیث مبارکه دا د قران کریم تفسیر کوي الاحاديث تفسر القران بهترین تفسیر د قران کریم دا ده چې تفسیر د قران په قران کریم سره شي ځکه قران کریم یو ځای اجمال ذکر کینو په بل ځای کې تفصیل وي